مبحث د اخبار الاحاد شروع هغه کې دا غي ډومبنه قسم غریب بیان شوی او دا غي تعریف شوی او دا غي دوه قسمونه ذکر شوی او امثله او دا غي حکم ذکر شوی او دا رنګ ائمه چې کوم د غریب مزمت کړي دا غي بیان شوی او د اغي حمل بیا په هغه غریب باندې چې د قبیلې د مردود نه په هغې کې چې کوم مشهور مؤلفات او مزان د غریب ذکر شوی وو دویم قسم د اخبار الاحاد العزیز تعریفه العزیز لغه صفه مشبهه مشبهه من عز يعز بالكسر بمعنی قل وندر يقال عز الشيء اذا قل لا يكاد يوجد عزيز په لغت کې صيغه د صفت مشبه ده د باب ضربه يضربونه په معنا د قلت او نادروالی سره عرب وی عز شیء کله چې یو شی فلانه عز فلانون چې وای معنی دا ده چې کله هغه قوي شي مضبوط شي ومنه قول الله عز وجل فعززنا بثالث اي قوينا وشددنا دغه دوه انبیا موږ مضبوط کړیو په دریم باندې کوم چې سوره یاسین کې راځي وسمي بذلك عزيز لم عزيز د سوج نوي اما لقله وجوده یا د اغه د کم موجودګۍ نه چې وجود داغي په قلیل مقدار کې دی من قولهم فلان عزيز النظير لك عرب وي فلان عزيز النظير اي يقل وجود نظيره د د مثیل او نظیر نشتا او لکونه عز یا په دې معنا باندې راځي ای قویه چې د مضبوط شوی بمجیئه من طریق اخرى دا عزیز هم دی لوي چې د دې دوه راویان وی لکه تعریف اصطلاحي راځي نو دیم مضبوط شوی دی ځکه په بل سند باندې دا راغله من قولهم من عز بزه من عز بز عرب دا اصطلاح استعمالی چې من عز بز یعنی څوک چې د یو شی مالک شو نو بیا د څه خوخه د چې هغه کوي ای من قویا وغلبا سلبا څوک چې قوت واله شو او غلبه ورله حاصله شوه نو سلبه معنا دا چې دی بیا لوټ مار کوي خپل خوخه د خلک وي د چا په لاس کې چې زور وي لاس کې ډنډوي نو بس طاقت داغوي سلب معنا د انتزع قهرا لوټ مار او پزول بیا خلکو نسیزونه اخلي واصطلاحا ما رواه اثنان في أي طبقة من طبقات الاسنان من طبقات الاسناد په اصطلاح کې عزیز دی لوي چې د اغه د سند په یو طبقه د طبقاتو کې دوه راویان وي د دوو نه به کمیږي نه که د دوو نه سیوا وي په بعضې طبقاتو کې خیر دی خو د اسناد چې کم طبقات دي په یو طبقه کې به د دې دوه راویان راغلي وي بله طبقه کې که درې وي بله کې څلور وي خیر دی یا تعریف بعضې اهل علم دا کوي چې الله يرويه الله يرويه اقل من اثنين عن اثنين چې د دوو نه کم به د دې روایت نی کړي که د دوو نه سیوای کړي خیر دی فاذا تحقق وجود هذا العدد کله چې د دې عدد وجود راشي ولو في طبقه واحده اگر که په یو طبقه کې وي كفاف الحكم على على ذلك الاسناد بكونه عزيزا نو دا خبره کافی ده چې په دغه اسناد ته دا حکم لګي چې دا اسناد عزیز دی دا اصطلاحي تعریف د جمهور او راجح تعریف دی ابن مندر رحمت الله علیه د دې تعریف دا سکړه ابن صلاح رحمت الله علیه ته مقدمه کې نقل کړي ما رواه اثنان او ثلاثه عمن يجمع حديثه چې دوا یا درې راویان د دې روایت وکړي خو د هغه امام نه چې د هغه حدیث را جمع کول شي لکه مخکې مثال ذکر شو په غریب کې لکه امام زهري قتاده دا داسې ائمه دي چې د دای د حدیث د اخذ د پاره به په سونو زرګونو شاګردان ناستو نو د داسې امام نه چې دا غ روایت جمع کول شي دوه راویان یا درې راویان یو حدیث روایت کی نو ابن مند رحمت الله علیه وی دی عزیز وی بیقونی رحمت الله علیه په اشعارو کې نظم کې دغه شان تعریف کړي وی عزیز مروی اثنين او ثلاثه مشهور مروی فوق ما ثلاثه عزیز اغیله وی چې دوا یا درې راویانو دا غي روایت کړي او مشهور اغیله وی چې د دریو نسیواوي کړي خدا تعریف مرجوح تعریف د راجح تعریف دغه دی چې ما رواه اثنان فی ای طبقه من طبقات الاسنان وبهذا يعلم أن ما عرف به الحافظ ابن حجر العزيز بقوله ما لا يرويه أقل من اثنين عن اثنين وي په دې باندې معلومه شو کوم تعریف چې ابن حجر رحمت الله علیه کړی دی چې د دې روایت بنی کړي د دوو نه کمو کسانو او بیا د هغه استادان به د دوو نه کم ني منتقد نو دغه تعریف منتقد دی بأن استمرارية هذا العدد في جميع طبقات الاسناد ليس شرطا دا عدد په ټولو طبقاتو د اسناد کې شرط نه دی او د حافظ ابن حجر رحمت الله علیه د دې تعریف نه چې ما لا يرويه اقل من اثنين عن اثنين دا معلومیږي چې د اسناد په هر طبقه کې به د دوو نه کم نیه اذ الاقل في هذا يقضي على الاكثر ځکه دا کم عدد چې په دې کې حکم کوي فیصله کوي په اکثر باندې د دوو نه به کم نی که د دوو نه کم شنو بیا د دې عزیز نه جوړیږي غریب جوړیږي کم چې مخکې ذکر شو کما قال السخاوي لکه امام سخاوي په فتح المغیث کې ذکر کړی دی نو دا استمرار د دې عدد په ټولو طبقاتو کې شرط نه دی بلکې د اسناد په یو طبقه کې چې دوه راویان راغلي دغه اسناد باندې به موږ حکم لګو چې دا عزیز اسناد دی او که سیواوی خیر دی خو کم بنوي وهذا التحقيق الذي ذكره مستقر عند شيخه الحافظ ابن حجر دا کوم تحقیق چې حافظ سخاوي ذکر کړی وای دا د استاد حافظ ابن حجر رحمت الله علیه په نسبت باندې مستقر دی ولكن عبارته توهم ما قدمنا خود حافظ ابن حجر عبارت چې ده د اغه نه دا معلومیږي دا کم چې موږ مخکې ذکر کړل چې حافظ ابن حجر دا شرط لګی چې هر طبقه کې دغه استمرار وي دو دو دي پکې وي بدليل أنه رد على ابن حبان في دعواه بأن رواية اثنين عن اثنين إلى أن ينتهي لا توجد أصلا وي په دې تاسو سره دلیل لچې ته حافظ ابن حجر رحمت الله علیه دغه تحقیق د کوم چې داغه د شاګرد امام سخاوي دی چې دا عدد د اثنين د دې استمرار په هر طبقه کې شرط نه دی ته وایې چې دا د حافظ ابن حجر په نسبت باندې مستقر اصطلاح ده دلیل پس دی وای دلیل دا دی چې هغه په ابن حبان رحمت الله علیه دا رد کوي چې ابن حبان دا دعوه لرلې چې روایت د دوو د دوو نه تر انتها د سند پورې د دې خود سره اړو وجود په خارج کې نشتا فقال نو حافظ ابن حجر په هغه باندې پرد کې ویلي ان اراد ان روایت اثنين فقط عن اثنين فقط لا توجد اصلا فيمكن ان يسلم که د ابن حبان مقصد دا وي چې روایت د اثنين فقط عن اثنين فقط د دیب د سره اړ وجود نشته نو دا دعوی بیا ممکن ده چې تسلیم کړی شي واما سوره العزيز التي حررناها فموجوده بالا يرويه اقل من اثنين عن اقل من اثنين او هر چې د عزيز هغه صورت ده د کم تحریر چې مونږ کړه نو د دې وجود شته هغه تحریر څه شی دی چې روایت د دې بنه کوي اقل من اثنين د دوو نه کم بني عن اقل من اثنين د چې د دوو نه کم بني که د دوو نه سیواوي خیر دی نو ابن حجر هم دا سیواواله نه شرط کوي دا کمواله نه شرط کوي ثم مثل له بالمثال التالي به ورلا دا رستنه دا لاندنه مثال ورکړ د حافظ ابن حجر رحمت الله عليه یو تن په تاسو کې تراغي کامل مسلمان نشي کېدی چې زه ورله محبوب نه يم خوښ نه يم د خپل مور او پلار نه د خپل بال بچ نه او د ټولو خلکو نه وی ورواه عن انس قتاده ابن دعامه السدوسي وعبد العزيز ابن سهيب دا حدیث د انس رضی الله عنه نه دوه راویانو د دې اخص کړه دی قتاده ابن دعامه او عبدالعزیز ابن صهیب نو دوه شاګردان شول په صحابه کرامو کې د دې سدي دوه راویان دي یو ابو هريره رضی الله عنه بل انس رضی الله عنه او مخکې ذکر شوی چې اصل السند نه مراد بهتره خبره ده چې تابعی دی واغستې شي که صحابي یومي خرستو طبقاتو کې بیا سوي دو دووي نو بیا په د عزیز حکم لګي ورواه عن قتاده شعبة بن الحجاج وسعيد بن ابي عروبه د قتادم بیا دغه دوه شاګردان دي شعبه او سعید ورواه عن عبد العزيز د عبد العزيز ابن صهيب نبي ادو شاګردانو نقل کړي اسماعيل ابن عليا او عبد الوارث ابن سعيد ورواه عن كل جماعه بیا د اسماعيل ابن عليا او د عبد الوارث ابن سعيد نه لاندې بیا ډېر جماعت نقل کړي دي نو په سو طبقاتو کې د دې په اسناد کې دوه دوه راویان دي اول په طبقه د صحابه کرامو کې بیا په طبقه د تابعینو کې بیا په طبقه د تبع تابعینو کې په درې طبقاتو کې لاندې طبقاتو کې بیا د دې حدیث اسناد د دوو نه سیوا سیوا راویان دي پکې کله کله به یو حدیث عزیز وي مشهور به وي لکه رستو د حدیث بیا پرستو طبقاتو کې مشهور شوی راویان د دوو نه ډیر دي دارنګ اهل علم مثال ورکوي چې دغه حدیث نحن الاخرون السابقون يوم القيامه مونږ پراتلو کې روستنی یو خو جنت لچ بیا ډومبني بزي نو سابقون یو دغه حدیث اهل علم وی چې عزیز ده ځکه د دې راوی حذیفه او ابو هريره رضی الله عنهما دی بیا د ابو هريره رضی الله عنه نه دا مشهور دی ځکه وو راویانو داغه نه دا روایت نقل کړي نو پاوله طبقه د صحابه کرامو کې عزیز دی چې دوه راویانی ني او رستو طبقه د ابو هريره رضی الله عنه نه وو شاګردانو بیا نقل کړي دی دا مثال امام سیوطی په تدریب الراوی کې ذکر کړي مضان وجود العزيز عزیز چې کوم اسناد دی کوم حدیث دی د دې مزان کم د کم ځای کې به دا موجودي امثله به کم ځای کې مونږ ګورو نو اهل علم او محدثینو دې مسلې لسه توجه نه د ورکړې مستقل تصانیف پکې نه دي شوي د سوجنا لقله الحديث العزيز خارج کې د دې وجود کم دی نادر دی اگر چې په مفرداتو کې عزیز نسبی شته چې یو راوی له نسبتو کې نو داغه نه دراویان وي بیا داغه نه دراویان وي خو نفس الامر کې چې عزیز ورلویل شي چې دوه نه سیوا اړو چا د روایت کړنی نو خارج کې وجود د دې کم دی نو د دې د قلت او د ندرت د وجنه اهل علم په دې فن کې مستقل تصانیف نه دی کړی د فائدې په تور باندې دا یو خبره پیجندل پکار دی چې حدیث چې د دې بدو راویان وي دا د حدیث د صحت د لپاره شرط نه دی امام حاکم رحمت الله علیه دا شرط لګول دی او ابن العربي او علامه کرمانی خدا دا وکړي چې دا شرط د بخاری د خپل صحیح کې د امام بخاری شرط وای دا دی چې په هر طبقه د اسناد کې به دوه راویان وي نو اله به حدیث صحیح وي او امام بخاری په خپل صحیح کې وي دا حدیث راوړي خو حافظ ابن حجر رحمت الله علیه په فتح الباری کې په دې باندې رد کړی دی او تفنید یعنی تضعیف د دې دعوی کړی دی او ویلي دي چې د دې د رد لپاره دا خبره کافی ده چې د بخاری اولنې او اخیرنې حدیث دا د قبیله د غریب نه دی نو که چرته د حديث د صحت لپاره امام بخاري دا شرط لګولی وي په خپل صحيح کې چې زه به هغه روایت راړم چې د هغې دوه دوه راویان دي وي نو اولنې حدیث یې وګوره انما الاعمال بالنیات حدیث غریب دی د عمر رضی الله عنه نه بیا په لاندې سلورو طبقاتو کې دا رنګ اخیرنې حدیث کلمتان حبیبتان الی الرحمن غم غریب دی په اولو سلورو طبقاتو کې روایت د واحد عن واحده په لغت کې دا مشهور صيغه د اسم مفعول لا د شهرنا دا شین را او ها اصل صحیح دی چې دلالت کوي په معنا د واضحوالي و اضاءه او په معنا د رڼا ومنه الشهر والشهره تقول شهرت الامر شهرت الامر اشهره شهرا وشهره تقول شهرت الأمر أشهره شهرا وشهرة فاشتهر أي وضح وكذلك شهرته تشهيرا نو شهرت په لغت کې په معنا د سسر راځي د واضح والی سره په معنا د رڼا سره په معنا د انتشار او د زیوع سره زیوع په ذال سره یو شیخ وریدل او په اصطلاح کې ما رواه ثلاثه فاكثر ما لم يبلغ حد التواتر قاله السخاوي امام سخاوي په فتح المغيث کې اصطلاحي تعریف د مشهور دا کوي چې درې راویانو یا د دریو نسیوا د دې روایت کړی خدا حد د تواتر لنی رسیدلې مخکې مونږ په مبحث د تواتر کې ذکر کړ چې داغه د کثرت د پاره یو معین عدد نشته دومره عدد به وي چې تاله په هغه باندې تصدیق حاصل شي چې دی په دروغ باندې اتفاق نه دی کړی وعبارة شیخه الحافظ ابن حجر د سخاوي استاد چې دغه عبارت دا د حافظ ابن حجر چې مشهور اغیله وی ماله طرق محصوره باكثر من اثنين چې داغه د پاره محصور طرق خود دوه نسیواوي داسې بني چې د متواتر غونته بلا حصر کثرت دی وي حصر به ورلوي خدا حصر څه شي د چې د دوه نه بس یواوي وسمي بذلك لظهوره د مشهور له مشهور د دی وجه نه وای چې د کوم ظهور او وضوح ده څنګه چې لغوي معنی مشتمل و په معنا د وضوح او په معنا د ظهور نو دغه شانتي اصطلاحي معنی هم په دې باندې مشتمل ده ځکه چې دومره طرق راغلي وي خامخا دا به واضح وي دا به ظاهر وي ابن مند رحمت الله علیه د دې تعریف دا کوي چې ما رواه جماعت عمن يجمع حديثه چې یو جماعت د دې روایت کړي دا غچانه چې حدیث جمع کول شي خود د په تعریف دا تعریف غیر منضبط ته ځکه د دې عدد الجماعه تهدید د نه دی کړه چې د دې تعین به څومره وي د جماعت نه مراد ستا څومره دي درې دي تنه مراد دي د دریو نه سیوا دي ځکه د متواتر هغه کم کثرت چې د غیلم یو قسمه جماعت ویل شي په دې کې متواتر د نکیږي دا مانع نشو د متواتر د دخول نه ځکه متواتر من روایت الجماعه وی پاغي کې کثرت وي او بل دا چې د دې مشهور انحصار بیا صرف په روایت د ائمه باندې کړی چې هغه روایت له مشهور وي چې د یو مشهور امام نه دی راغسته وي عمن یجمع حدیثه نه او کنه د داسې امام روایت دی نه کړي نو غیله بیا مشهور نه وي نو تعریف مختار دا ده کوم چې حافظ سخاوي او حافظ ابن حجر ذکر کړی چې ما رواه ثلاثه فاكثر ولم يبلغ حد التواتر يا ما له طرق محصوره باكثر من اثنين ددي بأدوى قسمني اقسامه اولا باعتبار الصحه وعدمها اول الذي تقسيم كيف اعتبار د صحت او د عدم صحت وی كل حديث مشهور صحيحا هر مشهور حديث بسهي نمي اذ ان الشهرة بمعناها الاصطلاحي هنا ليست من شروط الحديث الصحيح ځکه دا شهرت په اصطلاحي معنا باندې کوم چې اصطلاحي تعریف دلته ذکر شو دا د حدیث صحیح د شروط نه نه ده فمن المشهور الصحيح والحسن والضعيف بل والموضوع ايضا په مشهور حدیث کې کله صحیح وي کله حسن وي کله ضعیف بلکې کله پکې موضوعي وي منګړت لكن ان صح المشهور کچرته مشهور حدیث په صحیح سند باندې ثابت شو تكون له ميزة ترجحه على قسيميه الاخرين الغريب والعزيز که چرته سند صحیح ثابت شو د مشهور نو د امتیازي حیثیت بیا دا دی چې د دکم دوه قسیمه ذکر دی غریب او عزیز پاغي باندې بدی له فوقیت حاصل وي او د دې بدا امتیازي حیثیت وي نو دا یو تقسیم د حدیث مشهور کو په اعتبار د صحت او د عدم صحت نو دې کې صحیح مشته ضعیف مشته دویم تقسیم د دې به اعتبار الاصطلاح والنسبه په اعتبار د اصطلاح او د نسبت سره نو مصنف رحمت الله علیه دلته ذکر کوي چې د دیم دوه قسمه دي یو مشهور اصطلاحي دی او بل مشهور غیر اصطلاحي وما سبق بيانه هو المشهور في اصطلاح المحدثين دا مخکې چې کوم تفصیل ذکر شو نو دی لوی مشهور په اصطلاح د اصحاب الحديث کې لكن قد يطلق المشهور ويراد به ما اشتهر على ألسنة الناس من الحديث کله مشهور لفظ ذکر کیږي خو مراد د دې نسوي هغه حدیث وی چې صرف د خلکو په جبه باندې مشهور شوی اصطلاحي مشهور نه وي ولا شأن لذلك بتعدد الطرق د خلکو په جوبه چې کم مشهور شوی د هغې د تعدد الطرق سره صدغه نشته مناسبت نشته چې په هغې کې هم غني د دریو نه سیوا نقل کړی فیشمل ما له اسناد واحد دا هغې لم شاملیږي چې یو سند وي خو په عوام الناس او د خلکو په جبه باندې مشهور شوی و ما له اکثر من اسناد په هغه باندې مطلق کیږي چې د یو نه ډیر سندونه وي وما ليس له اسناد اصلا کله په هغه باندې اطلاق کیږي چې د سره سره نه دی نوي خو خلکو کې مشهور شوی کعلماء امتی انبیاء بنی اسرائیل لکه دا حدیث په خلکو کې مشهور دی چې علما او امتی انبیاء بنی اسرائیل زما د امت عالمان د بنی اسرائیل د انبیاء په مرتبه کې دي یا دا روایت چې مشهور دی ولدت فی زمن الملک العادل کسرا زداغه عادل او انصاف والا بادشاہ کسرا په زمانه کې پیدا شوی هذا كله في غیر اصطلاح المحدثین د ټولو لا مشهور وي خو د مشهور اصطلاحي تعریف په نه صادق کیږي د له مشهور غیر اصطلاحي وي وعلى هذا يمكن تقسيم المشهور بهذا الاعتبار نو ممکن ده چې تقسیم د مشهور د مونږ په دې اعتبار سره وکړو فی صلاة الصبح یدعو علی رعل و ذکوان رسول الله صلی الله علیه وسلم یو میاشتې قنوت نازله کړي او د رکوع نه پس به دعا کوله د سار په موس کې چې دا خیری برعل او ذکوان قبیله لوي صحابه کرام شهیدان کړي متفق علیه دا د بخاری او مسلم حدیث دی دا حدیث مخرج فی الصحیحین نه سلیمان التیمی د ابو مجلس نه د دې روایت کړي ابو مجلس د انس رضی الله عنه نه د انس رضی الله عنه نه دا روایت چې ابو مجلس کړي د ابو مجلس نه علاوه نور راویان هم شته دارنګي د دا ابو مجلس نه د سليمان تیمی نه علاوه نور راویان هم شته نو صرف یو یو راوی نه دی بلکې د یو راوی نه د دوو راویانو نه هم ډیر ډیر دی په دغه درې طبقاتو کې د دې مثال نه دام سرګند شوه چې د مشهور په اوله طبقه کې دا شرط نشته چې د دې راویان به درې یا د درېو نه سیوا وي ځکه په اوله طبقه کې د دې حدیث راوي څوک دی انس رضی الله عنه وروسته د تابعین په طبقه کې بیا د دې راویان د یو نه سیوا شوي دي تابعی چې دا حدیث روایت کوي د انس رضی الله عنه نه سليمان تیمی نو سليمان تیمیم دی ورسره نورم دی بیا د سلیمان تیمی نه چې ابو مجلس نقل کوي روایت کوي نو ابو مجلس دی ورسره نورم دی نو د دې مثال نه څنګه سرګند شو چې اوله طبقه کې د عدد شرط نه دی دویم مشهور عند المحدثین وغيرهم دویم تقسیم دا دی چې یو حدیث ته مشهور وي د محدثینو په نسبت باندې او د نورو خلکو په نسبت لکه حدیث د عبد الله ابن عمر ابن العاص رضی الله عنهما د نبی صلی الله علیه وسلم نه چې المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده د متفق علی روایت ته نو دا د محدثینو په نسبت باندې مشهور دی او عوام الناس کې مشهور دی دریم چې مشهور عند غیر المحدثین چې مشهور غیر اصطلاحي وي مشهور وي خو د محدثینو په نسبت باندې نه وتعدد امثله هذا القسم على حسب الفنون والعلوم د دې مثالونه وي بیا غن دي په اعتبار د فنون او د علوم سره د هر فن والا په نيز یو حدیث مشهور شوی کله په فقهاو کې مشهور وي کله اصوليینو کې کله په نحاتو کې فمثال المشهور عند الفقهاء حديث ابغض الحلال الى الله الطلاق فقهاو کې دا مشهور دی چې ابغض الحلال الى الله الطلاق په حلالو کې چې الله لډیر بدی شي غ طلاق دی اخرجه ابو داود وابن ماجه وغيرهما من طريق محارب ابن دثار عن عبد الله ابن عمر مرفوعا والصواب انه مرسل د ابن عمر صاحب نه دا مرفوعا روایت شوی دی خو صحیح خبره ده د حق ده چې حدیث مرسل له او مرسل څه شی وي من انواع الضعيف نو په فقهاو کې مشهور دی خو د محدثینو په نيز ضعیف دی د رفع په ځای باندې لفظ د تجاوزه دی حاکم هم ذکر کړو وقال صحيح على شرط الشيخين من حديث ابن عباس امام حاکم وی دا صحیح دی په شرط د شیخین او د شرط د شیخین ذکر برستو راشي چې کم حدیث او اسناد باندې بدا حکم لګي چې علا شرط الشیخین د حدیث د ابن عباس رضی الله عنهما نه حاکم ذکر کړی دی نو دا د اصولیینو په نیز باندې مشهور دی مجموعه طرق د حدیث چې راواله نو په مرتبه د حسن لغیره کې په اهل علم حکم لګی ورنه د افراد او ځان ځان له اسانید چې راغلي نو هر یو سند د مقال او د ضعف نه خالی نه دی ومثال المشهور عند النحات د نحویانو په نسبت باندې چې مشهور یو پای کې یو حدیث مشهور شوی نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه صہیب وای ډیر ښه بنده دی که د الله نه نه یری د نافرمانی به نه کوله نو د دې حدیث اصل نشته د محدثینو په نیز باندې څه سند نشته به سند حدیث د ضعیف خو په فقها او کې مشهور شوی د مثال په تور ذکر کړي ومثال المشهور بين العامه حديث من دل على خير فله مثل اجر فاعله دا حدیث امام مسلم ذکر کړی نو دا په عوامو کې مشهور دی مشهور اصطلاحي نه دی چې د دریو نزيات راویانو به د دې روایت کړی وي حاصل دا دی چې د مشهور رئیسی دوه قسمونه دي یو له اصطلاحي او بل غیر اصطلاحي وي او که تقسیم په دې طریقه کې څنګه چې مصنف کړي دام صحیح دي چې درې قسمونه ذکر کړي مشهور اصطلاحي عند المحدثين دویم چې د محدثینو په نيزو مشهور او عوامو کې مشهور وي او دریم چې د محدثینو په نیز مشهور نه وي خو په عوامو کې مشهور شوی دا غي بیا مختلف مثالونه دي په مختلفو فنونو کې بیا د مشهور یو بل تقسیم هم اهل علم کوي په بل اعتبار سره یو له مشهور مطلق وي او بل له نسبي وي مشهور مطلق هغه دی چې تبدا شهرته من اول الاسناد الى نهايته چې د اول د اسناد نه راواخلې تر انتها د اسناد پوري هغه مشهور وي درې یا د دریو نه سیوا راویانو په اوله طبقه کې په دویمه کې په دریمه کې الی نهایته د دې روایت کړی وي او نسبی سلوي ما كانت الشهرة في اثناء اسناده چې د سند په منځ کې په یو ځای کې پاغي کې شهرت راغلی وي درې راویان وي یا د دریو نسیواوي لکه حدیث د انما الاعمال بالنیات فإنه متصف في الغرابه في الطبقات الاولى من السند د سند په اولو سلورو طبقاتو کې دا غریب دی یو یو راوی دی او بیا لاندې چې د حدیث مشهور شوی په سونو زرګونو راویانو د دې روایت کړي نو د دې نه کله کله تعبیر کیږي چې دا حدیث غریب او مشهور دی حدیث غریب و مشهور مشهور په اعتبار د لاندې طبقاتو سره دا کتاب مطبوع ده په تحقیق د مصطفی عبد القادر عطا سره دویم کتاب چې ده المقاصد الحسنه في بيان كثير من الاحاديث المشتهره على الالسنه دا د امام سخاوي رحمت الله علیه کتاب ده په 902 کې د وفات شوه 1367 احادیث په دې کې ذکر کړي چې په عوام الناس کې هغه مشهور دي نو پاره کې بعضي صحیح مشته خو اکثر پکې ضعیف دي دا کتاب بهترین کتاب دی په دې فن کې د دې نرستو چې کوم اهل علم راغلي د دې نه استفاده کړي او د دې نظیر په تحقیق او تدقیق کې نشته دا بیا پر رسائل علمیو د ماجستیر پر رسالو کې د دې تحقیق شوه دراسه شوه په کلیه الحديث قسم علوم الحديث کې جامعه کې پنځه مجلدات کې دا طبعه ده دا پنځه جلد کې مخامخ مکتبه کې مونږ سره ده المقاصد الحسنه د حافظ سخاوي رحمت الله عليه د د مصطلحات په دې کتاب کې دا د کله د یو روایت نرستو ذکر کې لا اصل له کله وی لا اعرفه نو دا دوه عبارتونه دلالت کوي په دې باندې چې دا حدیث موضوعي دی دا د اصطلاح د لا اصل له لا اعرفه دا دوه کلمې او دوه عبارت چې ذکر کی دا دلالت کوي په وضع او منګړتوالي د دې حدیث خودم اخذ ټول د امام سخاوي د مقاصد الحسنه نه کړه ده کشف الخفا والا دا خبرم بیا ذهن نشین کول پکار دی چې دا مشهور د احناف په نیز باندې دا د اقسام الاحاد یو قسم نه دی دلته خو ذکر شول چې د احاد درې قسمونه دي خبر واحد څو قسمه دي درې عزیز غریب او مشهور د علماء احناف بنیز باندې دا قسم د آحاد نه نه دا مشهور بلکې دا یو قسم متوسط دی بین المتواتر والآحاد د متواتر او د آحاد په منځ کې دا یو درمیانه قسم دی او دای مشهور اغیله وی چې شرط د تواتر په طبقه د صحابه کرامو کې مفقود کړی وي د اصل په اعتبار سره دا وی خبره واحد وي طبقه د صحابه کرامو کې د دې یو راوی وي او رستو بیا دا مشهور شوی دا غینه رستو نو دام یو قسمه وی متواتر د خو متواتر کې دا شرط دی چې طبقه د صحابه کرامو کې بم داغي کثرت موجود وي تعدد به وي او مشهور غیله وي چې دغه شرط به په اوله طبقه کې مفقود وي صحابه کرامو کې به یو یا دوه وي دا غي نه رستو بیا دا مشهور شوی نو دا فرق کوي د متواتر او د مشهور په منځ کې ابو بکر جساس رحمت الله علیه وي چې دا د متواتر یو قسم نه ځان لم مستقل قسم نه ده او نه د خبر واحد قسم نه بلکې دا څه شی دی د متواتر یو نوع او قسم نه مصنف رحمت الله علیه خو دلته مستفیض نه ذکر کړی خو حافظ ابن حجر رحمت الله علیه ورله په النزهه کې اشاره کړې د مشهور نفس او د مصطلح کتابونه مستفیض هم ذکر کوي چې دا د اسم فاعل صيغه د استفاده یستفیدونه عرب وی فاض الماء اذا سال وانتشر کله چې وبو بيږي خوري شي ابن حجر رحمت الله علیه په نزهه النظر کې وایي هو المستفيض على رأي جماعة من ائمة الفقهاء د فقهاو یو جماعت دا وایي چې دا مستفید مستفیض مشهور دی کم تعریف چې د مشهور دی نو هغه د مستفیض هم دی او مستفیض ول د دې وجه نه وایي چې دا منتشر دی اسانی دی ډیر دی لکه څنګه چې د مشهور اسانی ډیر وي او بعضی اهل علم د دې په منځ کې فرق کوي چې د مشهور او د مستفیض په منځ کې فرق شته مستفی زغیله وی چې په ابتدا او انتها کې برابر وي یعنی د سن د اسناد اول او اخر طرف برابر وي عادت پکې پوره وي او مشهور د دین عام دی لکه تفصیل په مشهور کې ذکر شو چې د سند په یو طبقه کې درې یا د درې نه سیوا راویان راغلي وي نو دی له مشهور وي خو د دې دریو نه به کمیږي نه او بعضی دا فرق ذکر کوي چې مستفی د غیله وي ما تلقته الامه بالقبول من غیر اعتبار عدد چې امت قبول کړي خدای په سند کې څه عدد له اعتبار نه وي بس امت چې قبول کو او یو حدیث باندې عمل وکړو نو دا وي مستفید دی بیا حافظ ابن حجر رحمت الله علیه په نزهه کې وی وليس من مباحث هذا الفن مستفید دا د مباحثو د فن د مصطلح نه نه دی ځکه د دې دا کوم مبحث د تفریق چې دی چې مستفیض سلوي مشهور سلوي د دې په منځ کې تفریق او فرق ذکر کول دا د مباحث او د اصول فقه نه دی په مصطلح کې دا نه بیانېږي د دې وجه نه دلته مصنف رحمت الله علیه صرف مشهور ذکر کړي او مستفیض طرف له اشاره نه ده کړې یا د قوت او د اشتداد په معنا باندې او په اصطلاح د محدثینو کې ما رواه اثنان فی ای طبقه من طبقات الاسناد چې دوو راویانو په یو طبقه د اسناد کې د دې روایت کړی وي بیا په دې عزیز کې مستقل تصنیف اهل علم نه کړی د دې د قلت او د ندرت د وجې نه ځکه مثالونه یې کم دي نو مستقل تصنیف له پکې حاجت نه ممکن پکې نه او د فائدې په تور بیا دا خبره ذکر شوه چې د صحت د حدیث د پاره دا شرط نشته چې دو دو راویانو به هغه نقل کړی وي او دام ذکر شول چې د عزیز د پاره عزیز حکم داده چې کله په دې کې صحیح وي کله به ضعیف وي کله به حسن وي مشهور د اسم مفعول صيغه ده اصطلاح کې د دې معنی واضحه ده چې یو شی مشهور شي انتشار او زیوع یو شی خور شي منتشر شي او په اصطلاح د محدثینو کې مشهور غیله وي ما رواه ثلاثه فاكثر ما لم يبلغ حد التواتر چې درې راویانو یا د دریو نه سیوا د غیر روایت کړي خو د تواتر غ مرتبه لنی رسیدلې په اعتبار د صحت او د عدم صحت سره د دې دوه قسم دي په دې کې صحیح مشته ضعیف مشته په اعتبار د اصطلاح او د نسبت سره مصنف رحمت الله علیه د دې درې قسمونه ذکر کړل یو مشهور عند المحدثین دویم مشهور عند المحدثین وغیرهم او دریم مشهور غیر اصطلاحی چې غیله وی مشهور عند غیر المحدثین مشهور تصنیفات چې په دې کې شوی دي نو بهترین کتاب پکې د المقاصد الحسنه د حافظ سخاوي رحمت الله علیه او یو بل تقسیم د مشهور کیږي چې غیله مطلق او نسبی وي دوه قسمه دي مطلق غیله وي چې د ابتدا نه تر انتها پوري د اغه په سند کې